د الله په دامو شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی اے خلکو د خپل کردګار نه ویره ساتئ ځکه چې د قیامت د ورځې زلزله یو ډیر درون سیز دی په دغه ورځ چې تاسو هغه زلزله ووینئ نو هر یو ته ورکون کی مور با خپل د تی ماشوم هیر کړي او هر د حمل میرمن با خپل حمل یعنی امید وګرځوي او خلق به درته به خود ښکاری حال دا چې به خود به نوي او دا الله عذاب ډیر سخت دی ځنې خلک داسې هم دي چې د الله په حق له بغیر د علم او دلیل نه جګړې کوي او په هر یو شیطان سرکش پسې روانیږي چې د هغه مردود په حق له دا لیک شوی دی چې څوک ور سره ملګری شي ناغه گمراه کوي او د دوزخ د عذاب لار ورته سموي اے خلقو که تاسو د بیا ژوندون په حق له شکمنې نو لږ فکر وکړئ چې مونږ تاسو اول د خاورې نه پیدا کړئ یعنی تاسو نیکه آدم علی السلام هم د خاورې نه پیدا کړ بیا د یو ساس کې وبونه بیا د مایه ویني نه یعنی نرمه وینه وه بیا د غوښې د فوټي نه چې ځینې پوره وي او ځینې ناقصه وي چې تاسو ته خپل قدرتونه وښایو امون چې د چا په حق له وغواړو نو هغه د مور پر رحم کې ځای کړو تر یوې مودې پورې بیا تاسو سم ماشوم کړو او هغه راوباسو چې بیا د ځوانۍ زور ته ورسی او په تاسو کې څوک داسي وي چې په پوخ عمر کې مړ شي او ځنې داسي وي چې د بوډا توپ غرزیدلی عمر ته ورسی چې د پوه نه پاس یو ځل بیا سوده نه پوه شي او ته وینې ګورې چې همځکه وچه مړه پرته ده بیا چې مونږ پرې اوبو راوورو نو راویښه شي او زرغونه شي او هر رنګ خیسته شین کې راوټو کوي دا ځکه چې الله حق دی او هم هغه په خپل په مړو کې ساچوي او هغه په هر سیز قدرت لري او دا ځکه چې قیامت راتلون کې دی په دې کې هیڅ شک نشته او الله و په قبرونو کې پراته مړي بیا را ژوندي کوي او په خلقو کې ځینې داسې هم شته چې د الله په حق له بې د څه علم نه او بې د څه دلیل نه او بې د یو روښانه کتاب نه ایس بې څه جګړې کوي خپل غټ نفسي او سرزوري ښکارا کوي چې نور خلق د الله د لارې نه بې لارې کړي دا چې سړی له په دنیا کې هم رسوایی مقرره ده او د قیمت په ورځ به ورته د سور انګار د عذاب خوان هم وخایو إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ او ځینې خلک داسې وي چې په یو سنډه ولاړ د خدای پاک عبادت کوي نو که فائدہ ورته ورسېدا پټینګ پر پاتې شي چاو د اسلام خده او که چرته څه ازمیخ پرې راغی نو موخ وجار باسي که سخته پرې راغله نو وایي دا دین نه منم او پستانه روان شي یعنی دنیا و آخرت دواړه بیلی هم دا هغه ښکاره بیلات دی هغه د الله نه بغیر داسې معبودانو ته زاری کوي چې نه تاوان ورکولی شي او نه ګټه همدغه خو غټه لویه ګمراهي ده داسې معبودانو ته دعاګانې کوي چې د هغوی یقیني ضرر د فرضي نه پنه نږدې دی یعنی د خدا پر اسکړي چې دی کې ګټه ده او zarar دوم نه زیات دی چې هغه د کومه ګټه پر اسکړي دا غینم ډیر دی zarar یو نقصان او د بت پرسته نقصانونه ډیر زیات دي او غټ نقصان پکې دا دی چې انسان سپک شي ذلیل شي ځکه ګټو ته یا مخلوق ته تندې کیږي داسې آقا ناکار آقا دی او داسې ملګری بد ملګری دی بېشکه چې الله پاک به با هغه کسان چې ایمان لري او نیک کارونه کوي په داسې باغونو کې ورننه باسي چې د هغې د ونو لاندې به ولې بېږي خدای پاک چې څو غواړي هغه کوي څوک چې دا خیال کوي چې الله به د خپل رسول مدد په دنیا او په آخرت دواړو کې نه کوي ناغله په کار دی چې او پړې تر اسمانه وغځوي بیا دې وخیږي او د وه سلسله دی پری کړی بیا دی وګوري چې اګنې داغه دا تدبیر د هغه د قهر سامان ختمول شي او هم دغه سمون دا قران را کوز کړي دي چې سرګند نه خې دي او خبره دا ده چې الله د چا په حق له وغواړي نو په سم لار روان کړي څوک چې د ایمان خاوندان دي یعنی مسلمانان یا څوک چې يهوديان او سوابيان او نصارا او مجوس دي او څوک چې مشرکان دي الله به د دې ټولو ترمنځ د قیامت پر ورځ فیصله وکړي الله ته هر سیز مخامخ پروت دی اګنې تا ته معلومه نه ده چې ټول الله ته په سجده پراته دي څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په مځکه آباد دي انور او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او ساروي او ډېر بني آدم هم او ډېر پکې داسې هم دي چې عذاب پر ثابت شوی دی او څوک چې الله په خپل سپکلی هغه له هیڅ څوک درناوی ورکولې نشي الله چې څه غواړي هغه کوي دا دواړه فرقې دي چې د خپل کردګار په حق له اختلاف کوي یعنی ځینې صحیح خلک دي او ځینې غلط نو څوک چې کافر دي هغوی له به د اور نه جامې اوس کښتې شي د سرونو نو پاسه به ورله خټ کېدلې تودې اوبه تویولی شي چې په هغې به یې په ګېډه کې دننه ټول څیزونه یعنې لرې کولمې او سرمنې هر څه اوبړی شي او د وهلو د فاره به ورته د اوسپنې ګروزونه تیار پراته وي هر کله چې ترې نه خفه زهیر بهر ته وتلو غواړي نو بیا به پکې ور ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم اوس د درې مې روکو ترجمه الله پاک باغه کسان چې ایماندار وي او د نیکی کارونه کوي په داسې باغونو کې ورنه نه باسي چې د هغې لاندې به ولي بیږي هلته به ورته د سرو زرو کنګن یعنی کړي او ملغلري اچولې شي او د هغوی جامه به هلته کې ریخمي نه وي او هغوی ته د پاکیزه خبرو هدایت شوی او د ستایل شوی خدای لار ورته خودل شوی و څوک چې منکر دي او نور خلق د الله د لارې نه منې کوي او د هغې مسجد حرام نه چې مونږ د ټولو خلکو د فاره مقرر کړی دی چې پاغې کې اوسېدونکې کوربه او د بهر راتلونکي مسافر یو برابر دي او څوک چې په دې ځای کې د بی دیني جارې کولو اراده وکړي په ظلم سره نو مونږ به پرې د دردناک عذاب سکه وکړو د بیت الله ځای ځایګې په ګوته کو او حکم هم ورکو چې ما سره هیڅ سیز مشری کوا او زما کور تواب کون کو تا او قیام کون کو تا او رکو سجده کوونکو ته پاک پاکیزه ساته او په خلقو کې د حج اعلان وکړه خلق بدر لپیاده هم راځي او په ټاپو ټیپو وخو باندې سواره هم دا مطلب نه چې اوخي به خامخا ټپي وي او مزل وکي او د ډیر زیات مزل په وجه ټپي شي چې په لوی اوږدو لارو به ځان دا رسوي د فاره د دې چې دلته خپلو پایدو لا راځیر شي او په مقرر ورځو کې د الله پاک نوم یاد کړي په هغه سارو باندې چې هغه ورته روزي کړی دي نو تاسو په خپل هم تر نه خوراک کوئ او په بدحالو فقیرانو باندې هم خوروي بیا په کار دی چې خلک خپل خیری لري کړي یعنی احرام چې تړلې هغه ختم کی سر سنتو کی ځان صفا کی او خپل منښت پورا کړي او په کار دی چې د دې زوړ کور تواب وکړي دا خبره وشوه او څوک چې د الله پاک د درنو حکمونو ادب کوي دا کار د هغه په حق له د خپل کردګار سره ډیر غوریز دی او ستاسو د فاره ټول ساروي حلال دي بغیر د هغې نه چې تاسو تاورولې شوي دي مخکې د هغې ذکر شوی و مرداره د خدای د نوم نه بغیر د بل چا منښته خنزیر وینا نو د بوتانو د پلیتۍ نه ځان بچ ساتئ او د دروغو ویلو نه الله اړخ ته مایل اوسېږئ هغه سره هیڅ څوک مشرکوي او څوک چې الله پاک سره بل څه شریکوي ناغه داسې دی لکه چې د اسمان نه راپریوت بیا مارغانو په فضا کې ټونګي ټونګي کو یا سیلې چرته لري په یو بیرته ځای کې وګرځولو دا خبره وشوه او څوک چې د الله د دین نه نه خو نه خانو ادب کوي نو دا خبره د ړونو د پرېزګارۍ خبره ده تاسو له د دې سارونه پیدا غستل روا دي تر یوې ټاکلې نیټې پورې بیا د دغه سارو د حلالې ځای د زوړ کور یعنی خانه کعبه په خوا کې مقرر دی